په سال 1983 کې شوې ده د دې د ملاویدو پته یاد ساتئ اشاعه د توحید سنت کیسټ اینډ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیرا روډ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 قرآن بیان کې نو ډېر کې با سرکشي راشي او کفر به سرګن شي د ډیران مثال دی مولا ډیران د پاس چې ګوره نو سپین دی بدبینه کې خو چې وې کنه د ډېرې تیوږي دا یې ته قرآن بیان کې هغه ډېر سونه هغه علماي سو تا ته بخښ کاریږي لیکن کله چې ته قرآن بیان کې نو تا ته دغه کفر څرګند شي سپینې پګړې مولایانو ګورم چې شوم نږدې د دریاب لګو کیږي تا دا به مولایان مولایان ښکاري سوای ډېر نه کې لیکن چې کله ته قران بیان کې نو دا غوینه بلا کفر او شرک دا بدوی روان شي سن چتیس کې حضرت صاحب دلته تشریف راوړل د ربی جماعت کې دریش په دری رل کې ټول قران سره او د ملک سر مليان ورته مارا یې مکتل او د سلو تنو پیاله چانک آر سم خپل غستی چې ما چاته محتاج نه د ایمان لري یو سره په خیمه نه هغه راوخته هر وخت باغه یا سیلالو یا نور تیار رزق راته لګا دی جنت او جنتیان ناس جمعات کی حضرت صاحب قرآن مدرسہ اگر حضرت صاحب خسر کیا دی نا تو قرآن دا پکې وو غټ پر سرګو به پکې والو واسي نو ټول ورځ په قرآن کې موږ سړي شنو غوړو نه رسول الله نو موږ دوی شو هغه بارام برا غل کتل اب عالم نو چې کله داسې به وکړو جنبو نو تسبیح به غار ته پرته نه به راوړسته الله الله نو په قبله وجه ذکر به کو موږ په خوب ستړي شو خوب به موږ کو لړای به وکړه او داس کو نه راوړو نو چې کښ کښ به واړل نو زه به تسبیح غار ته وچې پړلو بیا به شروع شو ته ما ستن تیر پورې شپاره دغه کارو دا نه سره کېده انې ته دا داوي چې تورې لري تورې کې نشته امون ور سره دا کار کو ټول ما سارنه و شروع شو نو چې دا وښم نو موږ ستړي شو نو موږ قران ټکو موږ رسول الله نو غبر تسبیح شروع کړو کله چې پورته وته یو د څه کو پابا ته وینم دلته درې قرآن کو په درې مرز ما خام نو شو شو د دې جمعه کې نو ما ته څوک راوړل ما یاد تراشه بار کې په یو فرم را پروت نو پورې د څه کو د فر په غا د غذای کې ما سره وغورو او د څه کو درکاته مونږ یو کو ما ته چا چا پیرو کړ ته یې سوچته کنه ما کوی نه مليان داسې په دایره ناس نو ما ته دا ما څخه چې ناس ته دا څوک دی مې دا اول نمبر کې ناس ده فلانه مولانا صاحب دې ډېر عالم دی استاد کول دی دا بل ورته چې مې دا فلاني ځای دی په نه حق کې ډېر لوی امام دی ا ډېر شیخ دی دا بل ورستو مولانا چې موږ راغلو د چت نوم سره ټول مليان راغلي ما یو یو خیال داسې حضرت صاحب غلې یو سات غلې غلې ما ته اب وسو ما له سره راغله ما ستا ته دې غوړم مسلمان نشي کنه خبر الله د خیر سنکت کی ځواب کوي ولا کله چې لږ کال پس ما ما سره شروع کړ ټول راړم ما ته ته کافر چې هغه حضرت نه چا بیعت کړو مولدان نو ټول راړ ما ته دا غلطه مسله مو کو دا داسي زلره مدرسه سره مور ته رسېدل مې خیر خیر یې ته په ټول اتفاق وکړ دای کور یو نه دی په مناظره له بدرادي هر دغه جنگ دی مناظره ده اطفاء الله خدای با غمړی میریږي خدای به مړي وایساونه په ارض فسادا از دې مطلب دې دنیا کې شر کول فساد کول والله لا يحب المفسدين ادې دې مې ته ته وای فلا تاسا على القوم الكافرين کمرشی مردار شي نو غمجن پني شي الحمدلله استراح منه البلاد ولا عباد حدیث کې راځي فاسد فاجر کې مرشي نو حدیث کې راځي استراح منه العباد ولا بلاد د خدای بندیان او ملک نفلاس شو شکر دې چې دلم مردار شو معنی دا دا یې نور آیتونه قران داسې کتاب دی چې واضح کوي یهدی بی کثیرن لار مومي په دې سره دی مون ګران ځایونه ختم کړو اوس ترجمه کوم اے خلکو یو کوي الله را په عبادت کې او حضور ربکم عبادت څه ته وي چروان کرامت شي عبادت څه ته وي ذمہ دار غنل تر تبه رباد ذمہ دار عبادت سو بغیر د اسباب نه لرل چې ته کټ راول شي معنی دا دا خبر یو الله راکړي الله چې پیدا کړی تاسو لرا او پیدا کړی دی اخر چې تاسو نه کو پاو نو خامخا ځانو ساتي لعل په معنا تحقیق ته په کلام د قران کې د ترجیح لپاره نه دی دا تحقیق لپاره دی یعنی مطلب دا دی که څه شی امید کې نو یقیني ځان بچي غیر الله نه اتقا ځان بچول ته وي خامخا ځان بچي د بدن له بلچانا د عبادت ته بلچانا هغه دا چې ګردوري د ازمکا فرش اسمان چت او رې د برنو بو نوخي په دې سره مې خوراک تاسو دې رزق لکم دا تاسو خوراک دې نو چې حال کله دلال دې پینځوار نو موږ ګرځوي خدای لرا مثال د خدای صفت بل چا لمو وایي کم چې د خدای صفت ته نو دا صفت له مخلوق لمو وایي او انتم تعلمون تاسو په شوي په دلال دلال دې ذکر نو اصول مسل ګرځي وانتم تعلمون اتاس کوئی چې د خدای صفات مخلوق لنیشته نور وتاو دې بابا پاک کوي ته پوښي اته پښکه دا کتاب چې راوړی ما په خپل بندا عبد ویل دي نوراوي یو بیان پشان د قران په خدای ته داغه داغه پورویت چې هغه را مدد کیږي او یو بیان راړي صورت یو بیان تاسو یې دلیل کوي هاذا خلق الله فارونی ما خلق الذين فاتو بسورۃ من مثله نراوړی یو دلیل یو بیان په شان قران هاذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذین من دونی د خدای د بلنه خدا دلیل دی نو ته چې نور عمل ته نه ری دلیل وکړه اراوړی مليان چې به د الله نبی کې رښتونی کنه شي کولې دلیل نراوړی شي دلیل دا غي په خدای ته دلیل درته نشي چرې نه شي کولې ځان بچي دور اغه نه چې قشاق راغی وي بارن راغی وي خلق هغه ور کې به خلق سړي سمانه کتا سو بل څه کا مدد ته نو داغه خشا کر دے کانی کانی سمانا یہ دور تیر روز جی کانی ببلے مانا ہے دادا خلقو تو ایسی جنجال جو کرے حجارہ دور تیر روز دے کیا غبا کانی یہ رکھے تیار دے کافر لرا وعدت تیار دے قسمہ هغه مقام کې یاد دی هغه خلق لا چې نه مننه دا مسله کافر انکار وکړ دی او بدونه کافر پدې کړ بشارت هغه شي ته ویل شي چې سړی ته راغې معلوم دی نه کمالو کې وی نه هغه بشارت نه دی لکه یو سړی ته پته نه دی چې به مال بیگاله پلاو راکې تور تا پلاو ورکوم دیګا زیر ورکا اگه خلقو تا چه وی من لدا مسئلہ آمنو اردو ربکم دانا چه تم ابهام مانا بکی ایمان روڑے دے آمنو چه دا مسئلہ امنو چه یو دا اللہ بندگی بکون بلچہ برکم عمل یو کنیک نیکار چه پیغمبر کرے دا پیغمبر طریقین خلافی نو غنیک ندے واجب کئی نو مکتب خلافی کنی پیغمبر مشور کرے خیرات په کینو وخت به مقرر کینو پیغمبر جمعه سره یې مقرر کړو یقینا دی لرا باغونه به رواني به دلان نه باغونه ولې اوچی بنا هر واره چې خوراک ورکی شي د دې باغ خوراک میوه میوه کنه خوراک نوای با دا نمونه دا چې مترا کړی شو په خوا دنیا کې روي راغې غونډې نه ضرور وبې دي اور وکړي شي په دې سره امرن متشابه سمانه انګور په یو قسم دي یا دوه قسم دي یا دې اب جنت کې به مختلف رنگونه یو ربینه می تاسو ته چې کجوري څو قسم دي وشپېتر ما افضلها ما به تل دې څنګه هغه چې کوم حدیث بیان کړی عجواش او برنی نو د جنت او تو به متشابه چې هغه بل تاسو قسم چې دنیا له ګور فرن پیدا کړی هغه وکړي چې دایره پرې جنت کې مرګري ازواج جمع د زوج مرګره بیبیانه متطهراتون فسخه خو خویا او د پلیتای نه پاکه متطهراتون خشه ادای به پرې کې همیشئ نه پويږي چې دا مثال پوره دی ربنا حق په معنی دی پورا او حق په معنی د بیان او حق په معنی د ثابت او حق په معنی د الله فما ذا بعد الحق الا الضلال یقین دې پرې خو نواز نه غوښته مگر گمراهي ذالکم الله ربکم الحق دا تاسو پالون کې رښتیا او حق معنا بیان انه الحق دا مثال پورا بیان دې ربنا واقعي د دې عمل بیان الله پورا وکړ نو کسان چې انکار کوي قرآن نو وایي سیر ادا کړی الله په دې سره د بیان د مثال پتا کی په دې قرآن سره دې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو بها اخرين حدیث راځي دې قرآن سره په زړه عینات شي دا مجمل کتاب دی وای دا وای دلیل نه دی او لال مومی پر سره ډېر ان خطا کیږي پر قرآن سره مگر کسان چې ما دې کو دوز داب دیت څه څه کوي ما ټول تا هغه کسان چې د بندګیره خلعت واغست مات کړ د غلامه ټول در بل عزت هغه روان کړ دا کسان دي چې ماته احکام د خدای پرداغنه چې الله مدلل کړی دي میثاق د وسقنه ده تغل خدای له دلایل محکم کړی دي دا مسائل محکم کړی په دلایلو او دلایل په پیش کړی کړی دي دا یې لکه چوتره وشي د خدای احکام الله مدلل کړی دي او تو پریکای ما مر الله ا چمن کوي الله پاره ادا کوي دی لرا ایو صلاح کی ادا کی ادا شي الله وی ادا کوي دی ماته افساد باندې کوي په دنیا کې فساد یفسد باندې تفریق ادا غدي امتحانيان دا ناکاره خلک دي د مدعا ذکر شو او رجوع پاره د الله خمسه ادا اس بات کا رسالت مات تفریح ول اشارہ ادا پر جو بھی دا حاصل ہے وہ تو دیر کو تعدل لکھے نو حاصل بسن لکھے بیان دا بیان المسئلہ تے ما عدل دل خمسہ و تفریح ول اشارہ و دفع شروع دا خلاصہ ہوا دا فرق تے بیان کے بیان توحید ما ادلت الخمسه وتفیق والبشاره ودفع الرضا دا خلاصه او دا چې رکوع رکوع ما ویلان داولی کا نو تا بخیا دی نو چې تا ته د قران مطلب قران بیان کا نو تا باندې مخفاره شي وای ما دې کې څه پرو او خوا تقریبا 30 کال کې د سات منګور ته تلم یو خان شیرزاده نومي راي وخی دا غمه مو دا غي جمعه کې ما د شپې ته تیر کوم ما سخن د جمی شپې یو ورځ بجې د جمی شپه مليان ټول د سات راغلي طالبانو ما چې تفسیر ختم کړ نو ما ته موږ ورګلی چې ته ټول قران خلاصه په یو غنټه کې وایې دا اشتیاقی ما یو رضا تو وایې ما ښه ما غوښتي ما شروع وکړ شروع من دا وکړه چې دا اول نه تر محیتم بالکافین درې کې کیږي د لومبۍ پنځه صفات د دویمې دوا د درېمې لس حکم د اول غدم من ربهم د دویم لعمو عرب عظیم د درېم مکان مهتدین اذو مثال بیا د یا ایو الناسو بدون تر خاصرون پورې داول توحید مال دل تل خمسه و اثبات الرسالت ما تقویف والبشارا و دفع شبا و من قولی تراز شعور درې په او قرآن خاص شو ما ورته مې پیژانو د پوس کې ما آیات پر خله دې مليانو ما ته کتل چې دا څنګه چلو نو یو ستن په کې ته بیا وای ما بیا وای بیا ته راشه اما په د شان شروع کوم په شابه زم د وناس شروع کوم په شابه زم د ترغیب او د شوق لپاره قران کریم نعمتونه ذکر کوي لکه یو سره بل توای چې ته زما خبره نه منې ګوره جامې مې دل درکې ډوډۍ مې دل درکړه کرایه مې دل درکړه علاج مې دل وکړه دې توای ذکر الامتنان ان احسان خودنه د پاره د ترغیب یو زبادنه دا غناروا ده ایو ترتیبا چې ما در باندې دا کړی دي چې زه شوق پیدا شي چې خبرو مني لکه پلار بچی ته وای چې ګوره بچیا کتاب مې دلا غسره پیسې درکوم استاد مې کتل وې ان ټول دا سبق نه یادې دې ته وای ذکر الامتنان او ذکر الترغیب اوس قران د قول ربکم ذکر کوي چې د الله بندګي وکړه د نشنه مشکل کړي نو چې خدای ته کړي نو اوس بندګي دې بچا کې پیدا خدای کړي ا بندګي دې بچا کې اول احسان کیف تکفرون بالله وکنتم امواتن فاحیاکم څنګه انکار کوي د توحید کیف تکفرون بعبادت الله الله نشنشت کړي انعامونه احسانونه مثال پاره کړی نو چې دا ټول مې نظر کړ نو کیا کیف تکفرون نو څنګه کفر کوي عبادت الله نه کوي دین انسان دین انسان ستانی کمی معزز په مخلوقات کې کړ چې آدم نه پیدا کړ نو اس قلنا للملائکه تسجدوا لآدم نو ستانی کمی معزز کړ په دنیا کې انه هو التواب الرحیم نو ما په مهرباني وکړه کچرستان کوم صورت ما سګره نو صاحب حالو تاسو حالو بیا وما احسان کو ذکر النعم الاربعه للترغيب والتذكير والامتنان دا څلور نعمتونه دي د پاره د یادولو د پاره د شوق ورکولو د مسلې خلاصه د دې څه شو بیان النعم الاربع للترغیب اول نعمت الوجود دیم نعمت خلق لكم ما في الارض دیم نعمت مسجود الملائکه پنځم نعمت التوبه دا څلورم نعمت التوبه دا نعمتونه می کړی دي نو تو انکار کې مشکل ځای نه پدې کې یو معنا دا کیف تکفرون بالله وکنتم اموات د موت معنی نشته وای تاسو نشته الله تعالی انسان هین من الدهر ولم یکن شیئا مذکورا انسان باندې وخت راغلو انو دې موجود نو د ذکر چا ته پته نو چې انسان بل د دنیا ته کل تم امواتن فاحیاکم دیو جن فقہاء کرام ذکر کئی متکلمین کہ موت او حیات دو ځل دي او د قبر حالت چې کوم دی نو هغه ته جون ځکه نه لري چې هو نو من الحیات دا یو قسم جون دی مستقل نه دی کامل جون نه دی کچه هغه جون ثابت شي کامل نو بیا د قران دا داوا چې دوی جنونه مې درته دا غلطه شو نو د قبر هغه داسې ژوند لکه د خوب ژوند د خوب ویښ لکه سره دې نو او هغه خوب دی بعض خلک ویلي چې هغه ژوند دي شاید د دیوبندیانو استاد کل شیخ الحدیث مولانا محمد انور شاه کشمیری هغه د دې آیات لاندې لیکي مشکلات القرآن سبع ورسمه کې هغه دالی کی چې دا کوم جن چې مخلوقات ته یو جن دې په قبر کې کې پټ قرون نه هم صفا د مشکلات او قران تحقیق انس کې معنی حیات تعلق روح په بدن است ولر قبر اصلا تعلق روح په بدن نه است پخا خبر دادا چې جون ستوي جون دې وای چې دا روح پر بدن سره بیا ځای شي او دا قبر اصلا تعارف روح په بدن نه او په قبر کې د دې روح جن تعلق بدن سره نشته بلکې بقا او شعور بلکې صرف په قبر کې یو شعور ورته ازان تعبیر بحیات فرمودن دا غیر نه تعبیر په حیات کړي جون نه دی نمونه د جون دا ابن حمام لیکي مسامره کې یو ځو فی نوع من الحیات بقدر ما يتعلم او يتعذب په دې کې یو داس جون کې خدای شي چې په خوشاله په غم کوي دا جون نه دی دا آیاتانو ته وایي کنه آیاتانو آیاتان دي آیاتان دي تاسو استاد ذکر دی وبن عالم مشکلات القرآن صفحه نه هم هغه کوئی په قبر کې ژوند نشته تاسو کوم حیا سره کی او که حیات برزخی چې سره پورا خوشاله په هم پويږي نه غشته خدا جننه دي مشکلات القرآن انور شاه دا رنګي زمال بکاره کې نور حواله دي په ما دا ذکر او لا مختصر چې دیوبند کې دا قضا ده چې کم کال کې طالبان سوري نو دا غي ټول نمونه دي دا غي نمبر دي امتحان ته کوم څنګه کې ترې اړیدا وکړه هغه سند وکړه دا درو درو جن نه ته درو جن وای یو ورته نه چلار شي ته تله کم سن وی دا دستا چارا سند وکړه دا فلانه خبره ده بل د دیوبانیانو فتاو خاطر بدعت وای تور ته جایز دی مولود ته بدعت وای تور ته جایز دی نو دیوبندې دي ته دا خدای دی مثال دی لکه غلط کور تراشی ا د کور قانون ته وای دا کور زمونږ دی چک کې غلط راغلی غلا وکړه چې غوړي ته شو ستانه یو تنه له غلام وکړه او بخنه ته وغواړي تحقیق نه کوي چې سپیډ نه غوړ ټوک کو منډه والا چا چل دی چې سپیډ نه غوړ ټوک کو دی او خیال کوي تلاسو په دې چې راځي یو خپل لشته بس کی غوړ ټوک کو له سره انصاف کوي ایمان په څیر کوي دا مرګ د بینا نه دی زړه جنو په دې کې تحقیق نه کوي انور شاه صاحب د دیوان دوی عالم دی دا کتاب د مشکلات القرآن او مشکلات القرآن کې هغه صاحب ذکر کوي بیا ول ته دا غږ ذکر کوي چې نفس روح خو د جماعات مشته چې هغه دلر کې ناغلی دا یې سلو په تمه سره ذکر کوي خلق لكم ما في الارض لام د پار د فائدې را دي معنی دا الله واسطه چې د فائدې سيزونه تاسو له پیدا کړو او جميعا مفعول د غیر محذوفه واعتقدوا جميعا من الله او کله ذاتي چې کله خیر دی او کله شر ټول د الله نه دي دنه چې ځان یې حرمن جميعا مفعول د غیر محذوفه اے تقیدو جميعا من الله عقیده وساتئ چې دا ټول د الله نه دي دانه چې خیر سيزونه الله پیدا کړی ځان او د شر سيزونه احرمان پیدا کړی دي لکه څنګه چې مجوس وایي نو کلام کې ابهام اعتراض نو فور نو لیکل راځي ورته ورته راځي نه بچي سره رجی خلاصه وانه نو دا ما خپل ثبوت نه کړی هسې نو جميعا ځوان مفعول دی د فعل محذوفه او ما کې آیت باندې اعتراض راغی خلق لكم ما في الارض پیدا کړی دی د فائدې سونه الله تعالی لرا نو اعتراض راته چې د شر سيزونه غني احرمان پیدا کړی دي بلکہ زوان یو کلام کی حسن را گئے بل کلام کی شمول را گئے بلا اعتراض دا فشر کہ تو دورو دا فائدے نلی نہ لام دا فائدے دے مانا دا شر اللہ آباد تے کہ ستاسو خیر لے دا خیر کی دنہ پیدا کر ستاسو دا خیر کی کیوں ثم سوا الى السماء ثم پگا مانو را دی یو ثم استبعادیہ دا یو ثم دا تراخی دا ثم ترقی دې ته وایي چې مدخول د ثم وجود کې راغلی دی د مخکینی جملې نه پس جا انی زید ثم امر دې سمانا مجیت ته امر موجود شو پس مجیت ته زید دا معنا جا انی زید ثم امر دې سمانا مجیت نو پوره کړ واسمانونه ویس قالا بیا دیر اینا دلیل نفی شروع کئی اگا نعمت درین نعم سالس او دلیل نفی شروع کئی نفی سمانا مکہ دلال اخیر ذکر شی کہ او بدو ربکم اللہ لی خلقکم نو او دلیل نفی سمانا فرشتے ہوئی سبحانہ اللہ تبارک تسبیح معنا دا سبحان الله عما یشکون پاک الله دا غشنا چې مشکان د الله سره تری سبحان الله عما یشکون پاک الله دا غشنا چې مشکان تم صفات الله وای نسبحو فرشتو ګورا دا مسله بیان نه چې خدای شریک نشته وقت دا چې فاطمه سره رسېږي پاک ته خدای شریک نه لري اوی اللہ فیصو تا گردون دنیا کی نائب نو چې نائب دیو مانو نو بیا قرآن بیان سره کې قرآن قرآن د دې راغلی چې قرآن نائب نشته نو چې تا قرآن نائب ثابت کړو تا توحید کې پاتې شته اصل کې دا باب دې کې لام کې خلفا یخلفو ورپسې تل دې دې خلیفہ معنا تابع نور قومونه دي جنات هغه اوسات دي انورم الله په دوی سر خدا دې قوم پر قوم چې هغه زما ته رداري یعنی انبیاء به پکې اولیاء کرام به خلیفتن تابع یا چا چې الله فرشتو ته غزم په دنیا کې خلیفتن فعیلتن وزن دی مانا تابع او خلیفتن فعیل لري یخلف بعضهم بعضا دا الله او قران ذکر کړي نو کله کله خلائق ته ذکر کیږي ثم جعلناکم خلائق فی الارض بیا موږ ورزولې یو بل په دنیا کې دنن درا کیف تعملون ګورم چې تاسو څنګه کوي نو کله کله خلائق راشي یو بل پسې چاغه به یو ځل پسې زراري اي دې په شرع د بخاری کې معنا کړی دا خلیفۃ من الجنه جنات شرم دا بالای نه اگر زم د دې قائم مقام خلیفۃ من الجن یو معنا او خلیفۃ تابعدار خلیفۃ یطلب بعضهم بعضا در الله به دې شامل دی نو خلک نه ټول پیش کړ دا دې خلکو کار دی موحدین هم پکې راغلل نور هم پکې راغلل دا په جانو ته پیسې جوړ کړی تاسو ځونو کې چې معنا کوم غلط کوم کو صحیح کوم بعض خلکو ظاهر کې را پیش کړي چې ابو بکر ته خلیفہ الرحمن ویل دي خلیفۃ الرحمن انا معاشرون ابو بکر ته ویل د خدای خلیفہ یو ډول ابن قیم مشتاق ساده کې ذکر کوي چې دا شی مختلف دی کله چې دې ته یو شی معلوم شي نو زر آسان وګورئ دلیل نیوي تا کله ما لا لهم شارجتون یقتل سره چې ځان ته یو شی ناغه زر اون کې راکار شي په دې چې باید ګرځي وای دا نه خالو مونته اته خالو مونته دا یې د کول معنا قالو سبحانك د فرشتو بیان لا علم لنا الا ما علمتنا نشتم تعلم هر شي می پیدا کړې اپار څه پوه دي نو ما مددګار غني دلای اخلي مخلوق دې ټول زما افرشتي موي ته پار څه پوه نو خپل بل را مدد کوي رنگ پرنګ داسې دلال پیش کوي انوکته فرشتو ته وي آدم ته او خپل لپاره بیا حدیث موضوعي آدم علیہ السلام ته هر څوک او صحیح پیر روایت غلط کړی په دې فن نه پويږي بعض محدثین یذکرون کل ما یسل العلمهم هر شی چې دې ته پته ولګي نو غزي کوي او ورو تحقیق هو څه قتل علم القائل او دا غي ثقه علم چې راشتو پرې شه هغه علم تفریج ته وګوره لکه د قاتل کبرا د ابن سعد صفحه 64 دریم جلد کې ذکر کړي وقال محمد بن عمرو الواقدي چې عثمان رضی الله تعالی عنہ د بیت المال مال په خپلوان ویشه موجودی او هغه کنه خلافت ملکیت کې ذکر کړي چې دا خبره ده کوم چې حضرت عثمان مال ویشه دا صفات او کبرا د ابن سعد ذکر کړي نو یو کنه طبقات الكبرى ذکر کړی دي خو واقعي کذاب دي اکذب الناس اربعه النساء دنیا کې پفند حدیث کې څلور درو جن دي یو دا غن واقعي دي بشام نو ابن سعد وای دا خبر ذکر کوي خدا کذاب ذکر کوي معنی څه شو یعنی دا درو جن خبره ده نو مودودی څه قائلم چرته وګوره یا او بیمانه وای طبقات الكبرى ذکر کړی دا یې کله کله البدايه او نهایت ذکر کړی و ذکر کوي خو دی خو هغه راوی وای دا دروژن دی ګور عمل کوي نه کوي کاغه راوی نه وای خو له نو موږ ته څه پته لګی دا چې دا حدیث دروژن دی کنه نه راوی خو پنجاب ته تلم زموږ مرګور اجتماع غن دا خبره کوله چې را دې حدیث روات وسوک ما من رجلين مسلمين يمر على قبر يقين مسلم كان يعرفه في الدنيا زبیر واته هم ټول مې دا صفاتان می کیسار منکی کی روایت ته په دې کې عبد الله بن سمان دی عبد الله بن سمان مالک وای مرباد والے لګي په ټول ملک کې دنه مهلک نشته احمد بن حنبل وای کان اکثر الناس نه دروځن دی دا یې حافظ بن حجر د دغه تلته ذکر کړی دی او د سند کې عبد الله بن سمان دی زما مرګورو خندل په موږ یې چې دا پتا ته پتی ملک داسې دی چې حدیث ذکر کوي نو سند ورسره نه بغیر سند ایوري کتاب به ذکر کوي په کتاب به لکوي رب للو دا کتاب دا هغه خلکو نه دی چې هغه دا وعده کړی دا چې زه به حدیث نه درکوم مګر مضبوط ثقه بعض ذکر کوم زه لکه بخاری مسلم یا دا هغه خلکو نه لري چې زه دا حدیث ذکر کوم راجم کوم با لکه تبرانی دا معاجم ثلاثه یا نور مسانی او تا ته به پیرم چې کراټه دا نشو کتاب کې وروي کتاب کې خراوري او کتاب د کوم قسم نه دی بعض محدثین اثر جمع کوي نو دې پر هغه نه پوهیږي چې راځم پند حدیث نه پیږي دا خو اوس خلک پیدا شي ما ته راغلی توحید مسله تا وکړه ما درو مو یې پېژنه تاسو ما د هر مولا خپل حجت ګڼل تاسو عقل دانو چې مولا غلط ول ما وکړ چې مولا هم غلط دي تاسو هر کتاب پشان د قران ګڼل چې کتاب غلطی نه کوي نو ما په خپل کتابونو کې او درسونو کې دام ذکر کړو چې کتابونه ډېر قسم دي بعضو کې ډېر غلطه دي بعضو کې کمی دي څنګه حدیث کې تاسو نه پیژندل تاریخ کې تاسو څنګه ول د بنگاب ورولا اری دا پنجاب هغه خلک ته نو سایه ډیډای ته یې پیران پیر کون سی پیران پیر سو کو یې ور کملی کې نه پته نه به خو به تا ته دام پته نه تک پیرانی پیر نه پیژنې نو څه دام پته نو چې ساوي څوک دی او سینی څوک دی تفسیر سینی سیتی څوک دی دام پته نو ده نو ما تفاصیل مفسرین ولیکل چې کم سے کم تفاصیل فقاش ته په دې ملک کې لوی مصیبت ده عالم چاته وي جاهل مطلق جنا هغه ته فند راویانو معلوم دي نه د حدیث معلوم دي نه د کتاب په صحت تغریب پوره او ساربی ذکر دا مولا دی شابه تاوی ټیلیفون ورته وکړه سبب څه خو بشي خبر ورته راوته نو کو بشي یو هغه ذات چې دا غره سپټ نه لري مخلوقات نه کم پټ دي پاره پوره یو الله دې ته نه دی وایي دا مسله اتفاقی ده او په دې کې خلاف د ټول مت نشته ټول مت په دې متفق دي چې هغه علم چې د حواسو نه بهر دی هغه ته علم غیب ویل شي هغه باندې یو الله په وله چې د مخلوق د حواسو نه بهر دی اپوله په یو الله په وله خلاص الفتاوا د مولانا عبدالحی دریم جلد صفحه 201 دیش کی ذکر کړي چې چاوي چې پیر تار سرګندي علم غیب ورتشته یا ولی تا نو کافر دی بارو راست دریم جلد مدارک کې ځای په ځای راځي چې چا دا ثابت دی چې پیغمبر پار څه پوره کافر دی شرم سے خبر ملارکاری یو سل پنځه ویا ابن کثیر کې ډیر ذکر کړي نزوعات کبیر د ملارکاری یو سل دیار سم صفحه کې ذکر کړي چې څو کې غیر پیغمبر نه وي کافر دی جمل فوائد عینی فتل باری آثار مرفوعہ تفسیر بجری تبری سراج منیر قاضم جامع البیان شانی تذکرۃ الابرار فتح القدیر ابو داود ترمذی بیزاوی کبیر روح المانی هدایت الابرار دا ټول دې صفوار ذکر کړي چې چا دا مسله ومنله چې غیب علم بغیر د الله نه د هر څه ارچا تشته نو دې کافر دی زمونږ زمانی ملالی کی وعلم الغیب للنبی صلی الله علیه وسلم کلی ما کان او ما یکون قال ساوی حتا له هو ما کان او ما یکون ساوی ملکی ما کان او ما یکون دا د ډګای ملا کتاب دی ځخای د دې تصدیق کوي په لیکي تبکه نه ده ما ته دا وایا چې په ټول امت یو مسلې باندې اتفاق کړي چې هغه ته کافر وای اته ورته وای دا پر دې ملک ایمان دی مونږ وې فرشتو ته سجده وکړه آدم ته فسجدو الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين بعض خلکو دا مکه چې حکم د سجده په فرشتو ته شو حکم د سجده په شیطان ته نه شو نو شیطان ولې کافر شو دا به دوانی شاګرد دی دوانی په لسمه ځای نه ورسته نو دې بیمانه پیله هم ستاره کله کله ذکر شي د مشر مرات نه کړی دا کوم لا چې درس نه کی مولا صاحب راځي نو حکم کوتش مولا صاحب ته شو لیکن شاګردان شامل دي کیونکہ دا فرشتے کے شیطان مو او فرشتے میں نو حکم فرشتوں کا جو مراتن شیطان شیطان زمن راغی ځکه هغه تابعانو کې نو بعد خلک داوي شیطان ته فنل شي قران کې د آدم علی السلام او د شیطان ذکر دا وځای کې شی مختلف ځای کې کوي نو کله کله شیطان ذکر کوي کله فرشته ذکر کوي او فرشته ذکر کوي د وجه زینا چې دا مشرانی دي مطلب ټول ته حکم کړو نو شیطان نو کړ وکان من الکافرین دغه علم کې پروتو چې دې په کفر کوي سجدا دا څنګه جایز ده مولانا سیندی رحمت الله علیه مسجد خیر کې ما ولید د حج پیام کې زنه تر ما ته تاسو ته تانیدار اوخت او پلار مې مور د کونډې زیو هغه کینا پندت پاسه چې تاسو د خاورې سره جوړ کړئ خبر ابه ورته سجده کوي چې مولا پاسه چې زمون دین کې د دې رد ده دا زمون دین نه پوه کوي او تاسو دین کې ده چې تاسو بوت جوړ کړئ ورته سجده کوي ادا زمون دین کې چې دا زمون دین دې دین کوي آدم علیہ السلام ته سجده شوه په طرف د سجده آدم نه آدم ته اسجدو لآدم سجده کوي په طرف د آدم نو آدم مسجود الیه مسجود له نو یو دې مسجود الیه دا ناروا دی چې سجده هغه ته کې مسجود له نو چې آدم علیہ السلام ته سجده شوه بلکې آدم علیہ السلام په طرف اس قلنا للملائکه تسجدوا لآدم سجدو کوي په طرف د آدم نو آدم علیہ السلام مسجود الیه نو بلکې مسجود له او ابن رایبی 545 کی وفات ته داغه کتاب د تفسیر یو احمد الاقصا د اتیا جلد کې ایو د احکام القرآن داغه سلو جلد کې بهترین کتاب د احکام القرآن د ابن ربی اگر چې هغه مالکی مذهب دی او په هغه قران کې هغه تفسیر کې هغه بهتر بهتر مسائل ذکر کړي څه څه مسائل هغه ذکر کړي یو ده احکام القرآن دے جساس تین سو ستر کے لے کرکی شاگر دے اگر انفل ایمان دے حکم دے بہتر دے ایو دے احکام القرآن د ابن العربي هغه بهتر دی کم سے کم اتفقت الامه على ان سجود لآدم لم يكن سجود عبادت ابن عربي اول جلد شپاسمه سبق ذکر کوي چې په دې امت اتفاق دی چې سجده اعظم ته سجده عبادت نه و انما كان على اهل وجهين دا سجده په دوه طریقې و اما سلام اعظم بتکفی ولنهنا و تعظیم دا دو معنی ابن عربی احکام القرآن شپارسم صفحه جلد دیول کی تفسیر ابا واستكبر وكان من الكافرين نو سجده جواب دا بل تحقیق وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ پدې جنت کې خلاف اچرا کوم دی امام رازی د ټول نه زیات تحقیق کړي فغم نه کړي ابن قیم په بعض کتابونو کې دون تفسیر کړي چې را جنت کوم نو بعض خلکو دا جنت خلد دو په پدې دا چې را لري چې جنت خلد کې خو احسان نشته اخبان نشته خروج کې نه نشته نو آدم علیہ السلام احسان څنګه وکړ خروج نه څنګه راغی دویم خلک وایي چې دا په اسمان کې بل جنت و په دې دا اعتراض لري چې آدم الله پر موږ پیدا کړ نو اسمان ته رسېږي او شیطان شو مان شو خپل کې لار او دغه لار بل اذن مقام دی دریم قول چې دا اذن ځای کې جنت الله جوړ کړو اذن چورته وایي او هغه کې اوسېده د دې ذکر نشي پاجي شي سلورم قول دا دی چې جنت معنی باغ خدای یو باغ پیدا کړی وې دې کې یار څه وي دا غي ځای مونته معلوم نه دی توقف ادا مدد ایمان هم پای چې خدای یو شی ذکر کی او تفسیر یې نکی نو دا غي تفسیر کې ثواب او عذاب نشي مونږه سره تفسیر ادا د متدینو کار دی چې خدای یو شی خدای اسمان پیدا کړ خدای یې چې دوستونه کې دوزار وکړي نو موږ یې دلته درسي کو د ابراهيم عليه السلام بچ چاو خور نو هغه شي چې په هغه چاو خور نو ډوړای چې خدي په کویا بچا کوړي څغول کوي بس دا وایي زموږ سوال دی دا سوال ستاسو احمد صاحب دلالت کوي چې ته کما کوي امام مریفا رحمت الله علیه مذهب دے التوقف یو ځای کې څه به بهتر ځای ادا ښه معنا ده نو خو یو دواړه شیطان دغه ځای نه مزل شو کو شیطان نو یو سره پلار یو خو نه وګنه نه راشه یعنی قصد نو ا قران کې وایي ولقد عهدنا الى ادم حکم نکړو ادم ته فنسیه ولم نجد له ازما دی ادم یو چې دا غنه خړلا انو مندره مندره قصد نو پیر باندې سره مننګاری سبا سارو یې پیر دی وبوس کړي که کراپاجی تعارف نه لیکل نو په تصوف څوک نه پیدا هغه ډېر بهتر کتاب دی وړي کې جوړ دی التعارف دا شرم نه کراپاجی پاره کې ذکر کیږي چې ګناه کې خاص شرط دی دیو جن دا آدم علیہ السلام گناہ گناہ ذکر نشو کہ قصد نشو قرآن ہوئی قصد نو نو تو سنگے وائی کہ آدم گناہ کر موږ مخکې اصول کې دا بیان کړو چې قران کې یو ځای راغی مبهم نو دا غي تفسیر قران کړی نو خو تفسیر هغه کې قران کې په قران کې نه حدیث کې وي حدیث کې نه صحابه وکړي نه تابعین بس دا کلماتن معنا کوي دا کلماتن سمانا آدم چې خدای پیدا کړ او حدیث ذکر کوي د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ لما طلب آدم الخطیئه هر کله چې آدم ارتکاب د خطا یو کو فقرا فقال يا رب اسالك بحق محمد ان تغفر لي نو آدم علیہ السلام الله په حق محمد صلی الله علیه وسلم ته بخنه نو الله ما وبخله قال قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقت السماوات والارض کہ محمد نے نو اسمان عظم کمی نے پیدا کول نو الله آدم ته قال الله يا آدم كيف عرفت محمدا ولم اخلقه تا محمد څنګه پیژنې مالا تر څنګه پیدا کړې فقال آدم يا رب لما خلقتني بيدك فرفعت راسي فرأيت مكتوبا على قوام العرش لا اله الا الله فعلمت انك لم تدخ الى اسمك الا حب الخلق اليك ما چې زه پیدا کوم برنو کتل نو عاش باندې لا اله الا محمد رسول الله نو زه پوه شم چې تا خپل ذات سره نه دی ځای کړی مګر هغه څوک چې هغه تا ته ډېر محبوب دی فقال الله صدق يا آدم نو الله اشتیا دی وی اذنی د حق محمد دا حدیث ته مصدق د حاکم ذکر کړی دا زخای څنګه وای وسیلا چارته چې شرک کوفوی نو د بیتین کتاب کې وی د بیان کتاب کې واغ ذکر دا دلیل دی البصائر کې ما دا ذکر کړی دی ما په مفصل کلام اور سندن کړی چې دا حدیث مستدرک کې حاکم ذکر کړی دی او فلانی ذکر کړی دی او د دې راویان دا دی دا سندن غلط دی او متن غلط دی دا حدیث بطن دې چې کوم دی هغه قران نه خلاف دی نو قران دا خلاف دې دوه یو خدا چې قران وای ما خلق الجن والانس الا ليعبدون ما جن او انس پیدا کړی دي نه پیدا کړی الا ليعبدون مگر ليعبدون لا اتوای کما مخلوقات نه محمد صلی الله علیه وسلم مخلوق نو پیدا کړي دا ول قران خلاف دی دین ته د کلمات معنا دا کې یو دنیا به حق محمدین ولولا محمد ما خلقتک تو درو وای قران وای قال ربنا ظلمنا انفسنا الله موږ ته کړو خپل ځان ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين کله ربانی ونه کې نو شوتانیان اتوای چې ادم دایو نو دا حدیث د قران نه خلاف په دوزای کې یو خلاف دې د سورته زاریات دیم خلاف دې د سورته اعراف دې متن سندن دې غلط ته دا مصدرت حاکم ذکر کړی دی او حاکم چې دی هغه راځي دی شي دی او دا یقینا عالم ډیر لوی دی لکه راځي لوی دی خو شي دی دانه چې دا علم انکار دی علم ډیر لوی دی خدا دا کار دی چې چرته د فضایل حدیث نه غیر اړي نو پاغه اعتماد نشته دیو دې زهبي چې خپل تلخیص شر لیکره د مستدرک نو محدثین وایي چې زهبي د حاکم د کوم حدیث توثیق نه کړي نو هغه پر پرېشي هغه عمل نشي کېږي حدیث نه ثابت یو خو قرآن خلاف دی بل شی ذکر کړي لاور ته وکاله سلیم ډیر زمانه خبره ده د حاکم کتاب دی علوم الحدیث د حدیثو اصول دی پاره کې یو له حدیث ما ته حاکم څنګه سره مې ډېر عالم بشمار د علم انتهای نشته هغه چې شریکی درس لیکي مې کول نه باندې هغه چې تاسو د مطلبي نو هغه صحیح او چې تاسو خلاف نو هغه غلطي معنی چې تاسو د مطلب دین نو هغه تاسو غلط وایي یمن کو ټول ته صحیح وایي ما ما ته کوم وایي چې موږ ته غلط وایي د امام ونیفه ترجمه حاکم یې کړی او جره یې کړی امام ونیفه پاجیس کې پروت دی اما جوړ دی ما دا وایي او ما حاکم یې کړی دی د دې آیات تلان علوم الحدیث کې واسال من ارسلنا قبل کمر رسولنا حدثنا فانا فانا فانا قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم علامه ابو سوی علی انبیاء پسری گلی شو واسأل من ارسلنا قبل کمر رسولنا تپوس کا را جانا چې موږ په قام بیا لګي چې هغه په شي ویل شي نو حاکم حدیث علی قال ابو یسو علی ولادک علی انبیاء په دې لګي شي چې مخصوص ته دا وایي چې علی ودی مې دا ٹھیک ده انبیاء په دې را لګي شي وې څنګه ما ته وایي یاره دا کتاب به کله اخلي موږ یې دا سمتا سره نه مې نور درته وخم در سره وځای ما ته وی یاره دا تاسو څنګه چلو ٹھیک دی عالم لوی دی خدا دا کار دی چې کله د چیتو خبر راشي نو هغه ډېر رنگ ورکی چتی کی لکه بیرتیان چې بیرت رنگ ورکی دیو جنا زهبی په المنتقا کې ذکر کړی دی المبتدع دسیس الیهودیه والیهودیه دسیسه الراشده متدین چې دي دا د يهودو جاسوسان دي اجا يهود چې دي زنا لري خو يهود نه دروځن اده جن ذهبي المنتقا کې دي چې تشه په اشعار الکبیر کې دي نه یې سه درو پښیو کې دي او دا لسم یې ټول مخلوق کې نه حد نه دروځن کیه البصائر کې ما مخکې مقدمه کې ذکر کړی خلک په دې فن کوي وای کتاب ته ورغلي دې راځي باندې مفسرین ذکر کوي موږ ټیک دی مفسر څنګه دی تلغه نه حال وګوره کوټه په سبا واخلې نظر په خوا پیسې نه به راځولې تاسو کوي کنه کوي او کوټه کتاب اخلې کتاب کې خبره کوټه ده نه منځورې دا صحیح مند دی کتابم کړه کنه وټنګو نو کلمات معنا همداري آدم علی السلام کلمات ذکر کړه نو قران وګوره فتدبر القران ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القران قران کې سوچو کا ترو خانه کې هدایت نه مني فما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدى دلته بشارت مسک زکه بیان د حضرت آدم او د فرشتو شوی مخکې رکوع کې دلایل یقیو نو دې کې نقی دلیل من الملائکه د فرشتو نه ذکر کړ مخکې دلیل کې اثبات د دې مسلې شو ول خالق لكل شيء الله خالق هر شی دی او په دې کې تفریح وکړه ول عالم بكل شيء یو تم د شمایات او هو بكل شيء علیم ټول مضمون لا ثابت کړي یو رب تمخر کو سره مکه دلال یقیو دې کې نقلیو دیم راوی مخکې دلائل دې کې شانات مخکې اثبات ته مسلې دیو چې خالق لكل شی الله ادې کې اثبات دې چې عالم لكل شی الله مخکې دلائل او دلته کې نقلی دلائل اقوالهم اقوالهم اقوال دا غي پر شاهد دي لا علم لنا سبحانك لا علم لنا نو نور صلی الله تعالی کې معنی دا اته یې ویني امون یو چیو پاک جن ځان راستا نو سب به هو بعد تفیل له من تا ته نسبت ته پاکوالی کو چې ستا شریک نشته اته نه کوتا اپاک جن راستا او الله د پویم پاک باندې چې تاسو نه کویږئ دا نه چې وایي موږ له پاک کوی مناته کوي او خل الله ادم علی السلام ته سونمونه نمونه نه تاثیر راغی آدم کې خدای تاثیر د باندې خبرو پیدا کړ آدم ته خل چې دا خوراک چل په دې خوراک کې بدو قسمه یو وتعالى روای حلال بل بهران نو ته حلال خو حرام ته باندې ګورې دا نه چې سړی پیرا کومه نه ته باندې کې دبګي شنو د دې خوراک سره ورته وکړه دا نه چې څه شمول نه سر د خوراک وکړه ا فرشتو کې دا سر نشته په تاثیر د زینمونو کې رښتې نو دې پاکی د خدای تعالی نشته مونږ ته پوا مگر اج تارا کړی دا تا هم دا پورا کړی چې ذکر کوي اپ دې ذکر مو خوشاله نور کام له لا په نه راځي چې د حرام نه پیچنا کې را پیدا ده یقینا ته کوه پارس حکمت والا پارس ولا آدم پوتره پتا دې دینونو دا دایته چې کومونه تا باندې ته د دې سره ورته وایي چې بای اړانو کې داجې نه نه او کې داجې نو کله چې کوی کو پتا دې دینونو چې سره دې نه کې په دې حرام کې ګناه دې ځان ساتم نو الله مان ویلی تاسو زه په ام پاج باندې چې کوم پټ تاسو نه حکم دې سرګن خبر وکړه اپو ام پاج باندې چې کار کوی پټوي دې ته کلمه شمول وایي حاصل مطلب دا راو زپار څه کوی دې چې نه دا اوس کې خامخا ګوجی چې جوړ کړو اپی جی اپی جی تا شاګرد وې چې استاد ګرمي زرم وای چې ګوجی دې لګا تاسو ته خره وای چې سوای ګرمه موسم کې په دې شملو کې زنانه پای ولې شي ناګه ما ستو نشي موږ ته ګوجی وای تاسو ته سوای خره آره ما ته دونه ما نون دا کلمه شمول ده تو بدایر دو پمانه دا کار کولو کتمای ته مو پمانه دا پټولو اره لګی ما هغه قرآن هغه رات سره هغه په کوله کلمه دې شمول تاسو یې کار کوئی اپټو یا تاسو هم فرشتو ته سیدو کوي په طرف دادم دې نو سیدو کو ټول غونډو مگر شیطان انکار وکړ اذان متبرګان زه عزتمند یم شریف یم نو د شیطان دا قیاس غلط دی اول چې خاله به سړي کو خاله کې چې واځو نه درون شي او او چې واځو نه تباشي اور شیخ تبا کوي او خاله پای کوي دا نه ها چې در زمين په نه شاوت نو سر رشان سر سبزي بوستان شاوت بل د خاله اور جنگ وکړه کوش کئی باز استاسو باز اطلاق پا جمع مرادی پا مقدم رادی پو کے بتاسو دیو بل دشمنانی سن چه هوا خلاف کرو ذکر دانا هوا شو کولی وار او نیمه یو خورا حدیث کرا دی انیمه پر سخان کې خورا نو چې حضرت آدم علیہ السلام کو سره بار وته دیوو به کیرا ته وای په اولو پالوان کیږي دوی په کیرا ته عجب دوی دې زمونږ پادشاہي کې لږه وکړه من دا ما خپل ثاني عمر کې نکړي دي چې دا داسې ملک پیدا وم چې هغه مليان په غلو پاله نه پیدا ول به پاله خلق وو ته مولانا لري شیخ الحدیث کې زما زمانہ دا شو کومه زمانہ کې چې ما سر کې غړولې ما کار کو